د رمضان شلمه ده نو نن ان شاء الله اختتامي درس دی ما اراده دا کړې ده چې درس مختصر انداز کې وکم دا غي یو وجه خدا ده بلا دعوته خپل په جذبې او خپل په شوق د ثواب په نیت باندې شرکت کوي د درس کې اوري نو هغه خپل یو وخت رئیس دی سره مشکلات او مصروفیات چې یو شی نه مشکل نه محض د رمضان کې نقل و حرکت په ذات خود یو مشکل شی او نو دویم دداسی میلمنو په خاطر باندی دریم په دی خاطر چی خپله دی کلیوالو کی مصروف خلک یی بازار ته ځی کارونه یی یی نو زما زړه دا غواړی چی ناوخته کم نه مختصر انداز کی صرف دی لپاره چی دا ناست خلک موږ په دعا کی شریک سو. او الله پاک ټول ته ثواب ورکړي د دې ختم د قران پاک دوان په خدای راغی چې دعا کې شریک شو د ختم سرستو اجتماعي اختتامي دعا زما په علم کې ثابت ده علامه سویتی اتقان کې آثار راوړي زموږ دغه درس قبول کې دا مات ګډ محنت یا زما یا د طالبانو دا الله قبول کې او بیا که چا اورېدلی شرکت یې کړی که باقاعده شرکت او که داسې چې وخت یې اورېدي یا یې کورونو کې اورېدو زنانې دي بوډاګان دي یا ځوانان دي الله پاک دې د ټولو څه قبول کړي چی دا تعمیر جوړ کو عرب کی دغمر به د بیت الله احترام او عقیدی چی هر څنګه وی وی با خو د بیت الله احترام وبکی نو باز قومو د عربو چاو کی سر فهرس قریشو هغه د ابراهیم د دې تعمیر سیانت کو نو پر هر لشکري را روان کړه په دې مقصد باندې چې د مسلمانانو کعبه د هغو مرکز بروانوم لارې کې چې څوک راتله مقابله له هر هر یو ته شکست ورکو مکې ته چې کله قریب سټاپ شي او زی عبدالمطلب وروتو د دوم شانې گرفتار کړي وه ورووتو ترجمان په ذریعه خبرې وسوې کله چې ابراها عبدالمطلب ولیدو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه نو د تخت را شوسو د د په عزت او د د په احترام کې نو بیا ترجمان په ذریعه پښتني شروع کې څنګه راغله عبدالمطلب ورته وویل چې زما دوه زوو شان تا ګرفتار کړي د رهایۍ مطالبه لرم چې هغه را آزاد کړي ابراه ورته ما چې اول وار ته ولیدې زما په زړه کې ستا ډېر غټ احترام راغو ستا چهره ستا قد و قامت ستا قیافه چې مې ولیدل زلان د مخ شایسته انسان نمای چې جذبې به دې هم داسې عظیمې جذبې وي ته به د بیت الله یو خواص راتوکې او تا ایله به د خپل د اوښانو مطالبه وکړه چې زما اوښان را پرېږده نو ستا عزت عظمت ستا وقار زما د زړه یو مخ ختم شو عبدالمطلب ته دا وویل عبدالمطلب ورته وی چې بای زه د اوښانو مالک یم زه خپل د اوښانو غم کوم په زاریو خو ته نه یې زاریو خوا دې ډېرې درته سوي دي زه به مو کم زه د اوښانو مالک یم د اوښانو غم کوم کعبه خپل مالک لري دا غلط اراده دې پرېږده، که نه پرېږدې نو کعبه خپل مالک لرې ګوري. بیا هم و هم دغسې سول چې د کعبې مالک خپل د دې بیتې یعنې الله پاک د خانه کعبې حفاظت وکړو چې کله ابرهان نه منې کېدو عزم مسمم یې وکړو پلان یې روان کړي وي نو الله پاک مرغان پرې راواستول او تس نسې کړله دا مخصوص مرغانو چې الله راواستو دا هغه د اردو ابابیل نه دي یا د پښتو ابابیل چې توتکوي ته ابابیل ویل کېږي اردو کې ورته وایي پښتو کې هم کله خلک ورته وایي دا بس مخصوص مرغانو دغه چې کوم ابابیل چې موږ کوم مرغانو ته وایي تر هغې غټ ابابیل دا جمع ده د ادبالتون یا د ابالتون په تشدید یا په تخفیف اصلا خویل کېده د لرګو پلنډي ته بیا تشبیها او استعارتن د دې اطلاق شروع شو پر ډلو پر جماعات باندې چې جمع ډله او جماعت نو ابابیل جمع د ابالا یا د ابالا یا جمع د ابول لکه عجول چې عجاجیل جمع د عجول نو ابابیل جمع د ابول یا جمع د سکی د سکین په شان جمع د ابیل په شان د سکین سکاکین او سکین نو ابابیل ابیل جمع د ابیل چا دا پکې وي چې دا جمع د مفرد کس لري نه نو د ابال نه د ابال نه د ابول نه د ابیل بار کیف دا خو یو لفظي خبره وه ابو عبید فراوی چې مفرد اړو لري نه ابابیل معنا د القتول متفرقه دا په دې خاطر چې قريشو ته لاره زباسي چې ځي راځي نو چې بيا څوک په دو کار ونه لري چې دا خوا خلک دې الله يې دا مراعات وکړو لإيلاف قريش پوجدا عادت د قريشو پوجې د اموخ د قریشو اموخ د دوی د سفر د ژمي او د دوی زران طعام په معنا د اطعام یا عبارت په تقدیر د مضاف علی بذل طعام المسکین دا ځکه حظ دغه فعل فعل د حظ را ګرمون را پارول ترغیب ورکوان دا داخلي دو په فعل په حدث باندې خدا خو ما ترجمه کې ویلي تاسو تکرار ولې نه نشه دا خو د فن د بلاغت یو باب تاکید لفظي سي خو تکراری کړه تکرار په هغه ځای کې شنیه کم ځای کې چې تکرار کې فائدہ نه وي تکرار بلا فائدې ازي تکرار کې چې فائدہ یې نو خو نه شنه خو یې فصاحت او خو د عربو اشعارو کي هم او ما ځای په ځای ویلي دي سورة رحمان کي ما درته ویلي دي د زاد المسیر د ابن جوزي په حوالې او بل دا دا تاسو چې تکرار کوي بای نو دا خو شنی نه یې کنه خو فائدہ وکړي لکه دالته فائدہ تاکید دی تکرار یا یو ځای کې دفع د توهم د تجاوز د مجاز جعل الامیر نفسه جعل زیدون نو بیا زیدون وای چې مجاز به نه دی اراده کړی دفع توهم د مجاز دا شان یو بل صحیح نقطه او فائدہ یې پکې نو لاول خدا څلورمه جمله دویمه جمله دریمه جمله تاکید د اولی څلورمه جمله تاکید د دویمه یا که خامخا ته په دې کلک کې چې تکرار دي د فشنو هم د فکریش نو هغه دا چې لا عبد ما تعبدون دي کې نفیو کې حالا چې اوس فی الحال بندګی نه کوم ما کلمه د ما عبارت د الله زه چې اطلاق د کلمې د ما نو کیوي څنګه په الله نو دا غي جواب خدا نه چې سبي وای د کلمې د ما اطلاق پر ذویل علوم هم کیږي لکه څنګه چې پر غیر ذویل علوم کیږي ذویل عقول موای په الله دا اطلاق نه راو اګر چې ذلیل می اطلاق کی هم خبر او بدی اطلاق کی خو بار کیف د ذویل عقول اطلاق به خنا را نو ذویل علوم وای چې قدرې قدرې یا فل جمله جواز لري نو وای یو جواب دا چې ما عبادو کې مراد په کلمې د ما سره الله دی سبي وای نو هسې چې د هغې سر په شکل کې یو سي د من په ځای باندې ما کښېښول سو. په تعبیر کې د الله څخه په کلمه د ما مشاکله وه چې دا د هغه مخکې ما تعبدون کې چې کوم ما دی چې مراد په هغه ما سره دی معبودان لا عقیده وه چې اطلاق حقیقت و چې د هغو سره خالي د الله په شکل کې یو سي ګنې ما د من په ځای دی دا دویم جواب دریم دا لام کې دی چې دا عبد ما تعبدون چې په کلمې د ما کې اشاره ده واصف د عظمت د الله ته معنا بدای نتاج بندگی کوي ما مسد استن نغ رسۍ چې هغه مضبوط سره تاو سوي تمام سوري بني سوری مورای نه پکې نو بیا چا دا معنا کړو من حدیدین خدا د ټکو معنا نو د مسد دا تمثيل د مسد اصلا مسد مضبوط مضبوط قسم رسای کاد مزوری کاد عثماني واذا دعي به اجاب دا ما تاسو ته کړی چې ما اقسام د وسیلې شمارل از کمم دا روایت پیش کړی وو چې دعا د الله نه د الله د نمونو په وسیلې رسول الله صلی الله علیه وسلم د استنار د دعا کول دعا په دې الفاظ باندې چې الله له تا غواړم په دې غواړم چې ته الله یې ته الٰه بل اله نسته ته احد الصمد ذات یې د الله تعریفونه دا صورت وګواوي ایت سره خپل دعا وشتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تذکر او ذکر دی د اسماء الحسنا او د الله ذکر د الله د اسماء د دعای دعا ذکری او آیا پتور د دعا او پتور د دعوت دوام دا او دعوتم دی دی کی ګوره د دعوت یو طریقه مراغلل دعوت طریقه دا چې دعوت پکې اصول ترکه دعوت به کوې توحید ته به کوې چې ایماني مسله ده ضروري مسله ده الله احد فروع ته دعوت په دې کیفیت باندې نه فروع بیا بالخصوص داسې فروع چې هغه مجتهدین منځ کې اختلافي دي داسې فرو چې جانبینو ته د لارې داسې فرو چې دا له حق خپل میانس کې کم فرو کې اختلاف اجتهادي مسائل یو قام دلیل بل قام دلیل صحابه میانس کې اختلاف یو تابعین میانس کې بیا ورستو امامان میانس داسې فرو ته دعوت نه فروع کی اختلاف اختلاف بیا په دغه نوعیت باندې چې دعوتونه هغه ته او د تعصب په شکل زما په فکر دا شی نارا او دا شی را اصل وجه دا چې فروع کی کلا جانبین التحقیق ډیر نظائر ستدي ګوري قران کې مشارې ستا احادی جوخ صفاسته دس اختلاف راغلی یو مسئلی کی رسول علیہ السلام دوارو تصویب کړی چې تم شاید تم شاید مسلم روایت موقع کی ساوائی سفر موقع د چا مشکی رجونی او چان نبی اچ نبی علیہ السلام تم قدیمه پیش نبی علیہ السلام د دواړو تصویب کړی بلکې اصحابه خپله یو په بل تنقید نو کړی فلم یعب منا الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم یو په بل باندې مش تنقیدونه کو ما قطعت ملینتن سورت عشر کې الله فرمای اغه صحابو کې چې اجتهادي تور دا خطا سولي ومدا اختلاف پیښ چې کله بنو نضیر محاصره کړل چې چا د هغو باغونه ریبل چا پریښوله الله د دواړو تصویب وکړو چې چا ریبل الله وی چې دام باذن الله د الله پر رضا او چې چا د دوی باغونه پریښول چورې ګدا اسی مشتبات دي دام د الله پر رضا عام د الله پر رضا دام د الله پر رضا حالانکه دواړه مختلف کارونه او بدل کارونه و د چا یو رقم اجتهاد د چا بل رقم اجتهاد خو الله د یو تغلیط نه دی کړی چی دا غلط یا هغه غلط دا شان و داود و سلیمان از یحکمان فی الحرس داود علیہ السلام یو شان فیصله ورکی سلیمان علیہ السلام بل شان فیصله ورکی الله پاک دغه آیت اختتام کې دغه وایي چې دواړو ته موږ علم ورکړو دواړو ته موږ فهم ورکړو د دواړو فیصلې بدلی بدلی فیصلې دي الله د دواړو تصویب کی چې عام سي او دغم سي زما د خبرې مطلب دا چې کله فوري مسائل اختلافي مسائل یو خامه کې او بل خامه کې خامخا په یو خوا باندې داسې درې دانګ چې د ازما خوا حق ده چې داسې نه نو هغه ټول باطل دا شی ناروا دی دا تعصب دی او دا حرام دی دغه به کوي او دغه حق دا چې راواخې مصنف د ابن ابي شيبه مصنف د عبدالرزاق دا د امام بخاري استادان دي دوی داسې ډېر مسایل کې عنوانات یې دي بابونه یې دي دا دلان دي دواړه قسمه دلائل راغلي مثلا د رفع الیدین مسائل دي هغه کې مې روایت او آثار راوړي د ترک د رفع الیدینو کې هم روایت او آثار راوړي دا شان هر اختلافي مسلې کې اوس که یو څوک دغه وایي چې دغه زما په حق ده باید چې څوک رفع الیدین نه کړي نو لمونځ یې د سنتو خلاف دی یا المنز به سکی وینا دا به دی غلط وای غلط وای غلط وای کم څوک چې بیا دا وای چې چا چې رفل دین وکړه د دې سړي المنز خراب دا عمل کثیر کو خلاف د منزه د جنس المنز فاسد سو دا هم غلط وای غلط وای غلط وای افراط و تفریط نهی پکار اعتدال پکار دی بالخصوص داسی مسایل چی هغه اجتهادی اختلافی مسایل یی او دواړو خواو ته دلایل وی دا به بیا غلط دی که یو سړی په یو خوا دا شان ټینګ اوسی چی زما هغه حق سته هغه داسی باطل چی هیڅ دلیل په هغه باندی نسته. اخ دې مسایلو کې دا شان افتراق نه و په کار، زما په فکر په دې دور کې چې نازک دور دی، باریک دور دی، تاریک دور دی، د کفر الغار دی، د تمامې دنیا کفار جمع شوي دي، کوشش کوي خپل چې د مسلمانانو اتحاد، اتفاق دا ټول تس نس کړي، دا وران کړي. دوی کی اختلاف انتشار پیدا کی په داسې نازکې موقع کې د دې وړو مسلو بیا په داسې زوردار تحریک چلوان زما په خیال دا دی کې نه د دنیا خیر سره د آخرت خیر ستا خو ازي ما چې کوم علما لیدلي چې زموږ چې کوم ملګري علما دي هغه دې مسایلو کې یو تعصب نه کوي هغه دا نه وایي چې چا چې رفض دین وکړو مونځ نه کېږي چا چې په زور امین وای مونځ نه کېږي زموږ ملګري علما یو د دې مسایلو خلاف نه دي زموږ امیر صاحب ناس دی مولوي عبدالستار صاحب هغه د دې ولا کې خلاف مولوي عبدالحد صاحب د دې خلاف نه دی شیخ القرآن مولانا عبدالحد صاحب او مولوی نسیم صاحب د دې مسایلو اختیار خلاف نه دی دغه وایي دا مسلې حق دی او دا به نو ولې نه وایي خود به وایي چې مفتی رشید احمد ګنگوی رحم الله فتاوی رشیدی کې لیکلي دي چې کم څوک چې امین په زور وای یار په دین کې دا و سره جګړه مکوي کم څوک چې په دې جګړه کې دا سړی بچایي زه نن تی پوه کم چې اختلاف دی په چی شي په مسلو اختلاف نه دی دا مسلې یو مسلک دی دا را روان دی د پخوا څخه دا دی نه دی چې دا اوس ته شروع سوي دي پخوا څخه را روان دی یو مسلک دی رفل دین بل اسلام کړی دی فارسو کې ستا او مذاهب دي علماء مجتهدين مذاهب دي ستبای دا به تاسو وی چې سړی وی دا ګرده غلط یا دا مچان شړل دی یا دا یا هغه دا به ډیر زیات غلط کاری دا شی اوسی نفسی حق د دې ز څوک منکر نه دی ان شاء الله دلایل پرونه کې هغه بیل خبره ده چې زما ذهن دا دی مثلا چې ترک د رسول دین اولاد دی سړي دا ذهن چې رسول دین مکو دغه اولاد بل سړي دا ځای نه چي کوای. دا ځين مانا دلايلو په رڼا کي يو خوا ته دا دلايل قوي معلومېږي بل خوا ته هغه دلايل قوي معلومېږي. کله خو لا خلک دا ځي په کي وايي دا خوا يې خوښه يي خو کوي يې نه. شاه ولي الله رحمه الله حجة الله البالغه کي يو ځای کي ليکلي دي هغه وايي. والاولى عندي الرفع ولكن لا ينبغي للعالم ان يصير فتنه عوام بلده على نفسه د شاو الا رایه دا نه چې زما رایه ده زی په دې تور نه پیژوم چې زما رایه ده د رایه ده د په حواله دی وای وای زما پنیز باندې رفع لدین اولاد دا به تر دې کومه خو وای هی هی شاه ولی الله وای وای په کار نه ده چې سړی فتنه او فساد جوړ کړي په یوې علاقې کې په یوې ځي کې د رپولدین څه فساد جوړېږي خلک داسې هیڅ پوه نه دي بای بیا دې توحید ته غوږ نه ایږدي ستا اسلام مسلماني د سره مني نه په داسې علاقې کې هغه وایي چې فتنه او فساد ځین جوړېږي بیا یې مه کوه که یو سړی دغه وای چی جوړیږی نو خو شل واری دی جوړ سی خو سنت طریقه دی زی ژوندی کوم شل واری دی جوړ سی دنیا خو دی ټوله ناراضه سی نو هغه ته وای چی بای ستا د جذبې نه مون قربان واقعي جذبه دی زبردست جذبه ده چې دغه وای چې دنیا دی ټوله ناراضه سی خو د نبی علیہ السلام سنت ته ژوندې شو شي دا دی و بای چې هغه بل جانب په نوم سنت چې ترک دی د رسول دی نه اوس که داسي چي يو خوا صفا سنت دي بل خوا صفا بدعت دي بيا نو بدعت پرېږده بيا نو سنت وکه بيا دي تمامه دنيا ناراضي سي بيا دي کور کي هم انتشار راسي بيا دي پلار هم وران سي بيا دي ورور هم وران سي بیا دې ټول ساه سره روان شي خو چې یو شی داغسې یې باید چې یو خوا هم سنت دي بل خوا هم سنت دي نو په دې یو خوا چې ته داسې ټینګېږي چې بای کله هم خرابوي کور هم خرابوي بایکاټ هم کوې نو دا بیا ته خطا یې جذبه خو دې سمه جذبه ده ستا د جذبې قدر او احترام لیکن دا دی چې بای خطا یې په دې جذبې کې تعصب نه پکار خالی رب لدې نه دا شان نور مسائل کی کله خلک وای چې تقلید شرک دی بای تعصب دی دا لګیا واغه یو تن لګیا ټول کلی اوریدو بای ظلم ولیکي انسان ټول کلی اوریدو دغه مقلدین جهال دی تقلید جهل دی او دا وړاند خری دی ټانګي دغه الفاظ وی دا خو ظلم دی وای سره د خدای وی دی بای زه زما څخه انصاف غواړې نو خو ته مې انصاف وکړه ته ما ته وایې چې یاره زه ستا ورور یم ما سره ښه وکړه بای زم ستا ورور یم څه چې ته ما ته وایې زه هغسې مطالبه د تا کوی شم که ته ما ته وایې زه مؤمن مسلمان یم ستا ورور یم نو زما خیال وساته زم تا ته وایم زه مؤمن مسلمان یم ستا ورور یم زما خیال وساته ته وایې همسایه مې نه یې خیال به مې نه ساتي نو زم دا شان درته وایم همسایه مې نه زه له تا خپل حق غواړم تا ته ستا حق نه درکوم یا ته له ما خپل حق غواړې ته زما حق ما ته نه راکې ګوري هیڅ کله کار نه سمېږي پلار به د زوی حق ورکوي زوی به د پلار حق ادا کوي شاګرد د استاد استاد شاګرد غلام د مولا مولا د غلام ښځه به د خاوند حق ادا کوي، خاوند به د ښځې حقوق ورکوي، دا شان یو د بل د حقوق لحاظ، احترام او خیال چې وساتل شي، نو بیا معاشره سمېږي، نو بیا ژوند سمېږي. اوس که دا چې یاره یو خوا دغه فتوې وي چې باید دا مشرک ده، دا دا هغه هغه ناروا او ظلم تر حد ورتېری چې دا یې باید دا خو انتهایي غلط کار دی، نو بیا زما څه څه دی انصاف توقع کوي باید. بايي يو خدای چي ياد يې ولري د قرآن او د سنت په مقابل کي د هيچا مننګ نسته ياد يې ولري نه د امام صاحب نه د امام شافعي نه د امام مالک نه د امام احمد مقابل کي د هيچا مننګ نسته نه د قرآن او سنت په مقابل کي تقليد کيږي نه مقلدين دا تقليد کوي دا شان تقليد شرک دی ناروا دی حرام دی. تقلید په دغسې ځای کې کېږي چې کله یو مسله اختلافي مسله ده، یو خوا هم دلایل دي، بل خوا هم دلایل دي، په تا باندې لاره ورکه شوه چې څه چل وکړم، نو دې ځای کې څوک یو امام پسې شي، څوک بل امام پسې، هغه داسې چې امامان دلته کومه لار راباسي. امامانو در مابین یو لاره را وباسي یا در مابین لاره را وباسي چې آیت له عربۍ کې تطبیق وایي یا داسې وکړي چې یوې لارې ترجیح ورکړي چې دا خوا یې بې ده هغه لاره بیا د امام خپل د لاس جوړه کړې لاره نه ځان پوه کی تقلید دات نه وی چی قران او سنت مقابل کی د چا منع خو شرک دی ناروا دی حرام دی یو خوام دلیل سته بل خوام دلیل سته ته هریان سه چی سه چلو کم نو امام صاحب درته وای چی دا چمو کا یاره هغه دلیل واخه دغه پریده هغه حدیث واخه دا پریده یا دا درته چې دا سوچ وکې نو په هغه حدیث به عمل شي په دې به عمل شي په دواړو به عمل وشي امام شافعي درته وي یاره داسې وکړه بل امام درته وي داسې وکړه هم د دغه حدیثو په رڼا کې تقلید په دای ځای کې کیږي یا په داسې ځای کې کیږي چې کله مسله په قران کې ښکارا نه یا په حدیث کې صفا په واضح انداز کې نه قران او حدیث کې چې ښکارا او واضح نه دي چې جزوی فری مسله نو په هغه ځای کې به یې چې زه خپل په عقل، خپل په سوچ فکر باندې اعتماد کوم، نو ولې د امام صاحب په هغې اعتماد ونه کړم؟ داسې بې شماره مسلې شته، اوس به نو دا د جهل سوای دي چې یو سړی دا ووایي چې نو کومه مسله ده چې په قرآن کې نشته، په حدیث کې نشته، نو خو یو مسله نه خو په زرګونو زه درې شیم، بای په سودو زه درې شیم. قرآن او حدیث کې په ښکاره انداز کې نشته، ښکاره انداز کې. بله خبره ده چې علما او مجتهدین یې بیا د قرآن او د حدیث څخه راباسي وایي لکه وایي دا د نن ټولې ته پرېږده اجې خو کتاب رضا کتاب رضا کې ستا رضا مسایل دي وایي د مزاربت مسایل دي د سود مسایل دي د مساقات مسایل دي د مزارعت مسایل دي وایي دا شان دي قاری مسایل دي د خولي مسایل دي طلاق نکاح نکاح مسایل دي بشمار جزئیات دي دا قران او حدیث کی مصرح نسته خوځ قران او حدیث کی کلیات سته هغه کی چی سوچ وکی مجتهدین او علما په پویږی استخراج کوی سی د مسائل خو مصرح او ښکارا نه نو په داسی ځای کی تقلید په دغه سی ځای کی چی ارش کارا مسله نسته نو چې زه خپل په دماغ را باسم نو یا نو در ځان په دې پلاني عالم باندې اعتماد دی غنو در ما پوه دی هغه نو پوهیږي وای داغه دا اصول دی هغه مجتهد دی نو زه داغه د علم پرونا کې د قران او د حدیث د در ایستل را ایستل مثلا د د په مهنت د په خواري او د چې کوم دلیل تیری یار بس په دمه اعتماد هغه زمانہ تکلیف په دې ځای کې د قران او حدیث مقابل کی تقلید دا ناروا دی دا حرام دی ته دا خو هغه جامد تقلید دا خو تقلید چې مشرکان کو چې دا به ورته چې قران او حدیث پسې دی چې نه بس مشته پلاور نه کوي بس دا تقلید زین اسمی دا نرته دی چې بای اختلافی مسلې فری مسلې هغه کې کله داسې چې جانبین برحق بای او مای ازل خبره دا نفس مسائل چې دي نفس مسائل نفس مسائل کې اختلاف نشته او په مولوی مجیب صاحب ملګری رسالې کې لیکلي دي رساله چې پاره موضوع د هغه د خدغه خبر به کې ډیره مزیدار دا غلي کلی دی چې والله بالله موږ دې مسائل خلاف نه رساله کې دا شی شته نو مسائل کې اختلاف نشته وای او مسائل کې په دې نه اجماع وي چې مفتی رشید احمد ګنگوی دا سویل دی او هغه انصاف هم کوي اصل خبره بل شی دی بای چې نن صفا درته ویمه اهل حدیث هم خپل د مشرانو په خلی ولاکه کړي موږ هم خپل د مشرانو په خلی نه دي کړي نزول الابرار دا د دوی کتاب دی ای کې سفالی کلی دی چې بای ما حاله په غیر ایسته د خبر زینن خلی تراله کې کتاب مې اوس در حاضر کړی وای اوس هم درشکار کړی وای حاضر وای خو اوس هم سم نوای کې دا لیکلي چې باید دیوبندیان علماو پسې بلا شک بلا شبه مونځ کوی دا جایز دای سی دای څونه شایسته خبره کړی دا بیا نواب صدیق حسن خان رحمه الله دا د اهل حدیث لوی امام او واقعي هم لوی امام دا خپل د دور ابن تیمیه دی خان مولا پنامه ډیر لوی عالم د هندستان داغه کتاب دی الدین الخالص ما په حواله راځته دا هغه ډېر ګله کړي دي خپل سه ګله کړي دي و یا رب د بی شروع کړي دا ډله پیدا سوی د خپل ډله شي د خپل الی حدیث دی و بیا د بی کې یو بدرد وای دی نو از دا وې مبای چې بدرد نه ویل پکار دا منځونه جایز پسې نو چې مشرک راته نو بیا خو منځ نه دا پسې کیږي بای د دوی مشرانو دا انصاف کړي زموږ مشرانو هم انصاف کړي دارلوم دیوبند فتاوا او فتاوا د مفتی رشید احمد گنگوی رحم الله چې دارلوم دیوبند اول مفتی دی هغه د فتاوا دا لیکي چې په دوی پسې منځ کیږي یو خو به هغه چې ستاره یقین سي چاره در منځ نه دی سي چې زما په ذهن باندې دی درما کمزوري یو خوای چې عقیدی ګندای عقیده چې ګندای خو خپل مونږ نه کیږي بلې وای دي شیا دې مونږ نه پسې کیږي او دا پسې کوم هغه پسې نه کوم نو دا خدا مطلب چې ته پر یو ځان نه ورکې ته تر ګور دی شي دی به تر ټولو لوړ ډنګي وای او خدا پسې کوم او هغه پسې نه کوم او ته به یې امیو ته به نه کوم نو هسې مې دا درته ویل چې بای د مشرانو په کول کې که داسې نن زه تی ته یو دستاویز در ښکاره کوم ګوري دا یو خاص شی دی شه دا په د دې کلي مشرانو لیکلی دی یو تن نیم کدی کې ژوندی نور ټول وفات سوي دي دا ما زما د والد صاحب مرحوم په کاغذانو کې پیدا کو دا لس نکتې دي راځي چې نور ټول پرې دی یاره څه به زه نوې خبرې درته کوم چې داسې یا هاسې پرې دی هغه راځي په دې دستاویز باندې عمل وکړو کامل کولی شي زه اوس درته پړاوم دا لیکلی دی یو سړی یو سړی هم یو ګواه ژوندی دی مولانا صبغت الله شیرانی د ژوب والا هغه وخت چې دی په اشاعت کې تقریبا شل پنځه ویشت کاله مخکې دا دستاویز لیکل سوی دی او دی کې د کلي مشران راکښېنستلي دي جمع سوي دي یو اتحاد او یو اتفاق یې کړی دی